نه دی صحیح احتجاج او نه اعتبار دا بس ختم دی اخی له غرائب دا په مرتبه د له مناکیر کې دي ناشنا ناشنا سيزونه نقل کوي اے ثقه او نه خلاف سخاوی په نس پنځمه مرتبه ده پنځمه مرتبه سره مناسب ده حکم لیکل شي د دې طبقات ولا دوی عالمان دي مفتیان دي ها دا میانو د علم نه مخوي وساتي ها لیکل شي د دې مرتبه ان موصوف شي په دې صفات سره د دې مرتبه والو دل اعتبار وينظر فيه بعد النظر کوم تابع معلوم شو حسن ٹھیک شو طالب له ما ينکرون حکم صلاحیت نه لري د پاره د احتجاج او د اعتبار ليس بالحافظ دا آخره ليس بالحافظ آخره درجه د جرح د ټولو په نسبت حکم لیکل شي د احادیث یحیی قطان وای چې غیر د دو احفظ وی دا داغه اصطلاح دا نه چې ضعیفی هو غیر د دنه چې کوم دغه دنه احفظ وی لیس بالحافظ مراد دا نه چې دا بالکل غلط دی ضعیف دی لیس بالحجه او لیس بالقوی دا اخیره مرتبه ده پنځ ټولو حکم د دې سره لیکل شي د دې مرتبه والدوانو احادیث للاعتبار وينظر فيه ليس بالمتين ليس بالمرضى ليس ببعيد من الثواب طالبانو لیکل شي حکم د لیل اعتبار سخاوی په نسبت باندې شپږمه مرتبه ده لیکل شي لیل اعتبار مرتبه ولیکم ليس بثقه عراقی دویمه مرتبه زهبی سخاوی دریمه شو مې لیکل دوانه یو ځای کې عراقي دویمه زهبي سخاوي دریمه ليس بحجت حکم مغه مخکینه دا مخکی ولیکي بسه ولا مامون دغه ولیکي ليس بحجه ملي کوي حکم د دې په شان د مخ کې ليس بحجه اخره مرتبه د جری په نزد جميع حکم للاعتبار وينظر فيه لیکل شي ليس بذاك او لا شی هم دا حکم دی ها د ابن معین پنځ باندې چې ډېر حدیث نه روایت کړي ليس بشيء ممكن ها ليس ولا شيء ولا شيء صرف ولا شيء لا شيء ممكن ها ولا شي دقه حکم دی ليس بشيء دقه حکم دی خو صرف د ابن معین اصطلاح کې فرق دی هغه ذکر کوم جمهور په نس دقه حکم دی ابن معین سوې چې ډېر حدیث نه روایت کوي قلیل الحدیثی ابن ابي حاتم او امام دارمي وایي چې یو حدیث نقل کړي نو بیا هم لیس به باس ډېر کسان خلیل الحدیث یې لکه شیخ یې کنه دا مسله ده لیس بعمدتن نه دی دا د غوخانو نه خباب چې کی جاوه وړي واده کړی جنې چې بوخ باندې کینی کنه دې دام نشوړي دا کنایه د سنه طالبان جرح خفیفه ده سخاوی په نسبت شپږمه درجه د جرح نه حکم د دې یكتب لیل اعتبار و ينظر فيه ليس من اهل الحفظ اخره مرتبه ده د جرح حکم یکتب للاعتبار و ينظر فيه ليس من جمازات المحامل جمازات اخ ابل زا زا زا ليس من جمع مشدد ہیں جمع ذات المحامل په یو معمولی سیز باندې وسب باندې لا یسقط عن العداله دا عدالت نخکت نه غورځي لین الحدیث دا صرف د ابن حجر شپږمه درجه کې حسابي او د خاص اصطلاح ده او د دې وضاحت مونږه په تعدیل کې کړو المبتدع پینځمه درجه ده حکم دری کچری بدعت مفسقتن نو لیکل بشي د حدیث للاعتبار وينظر فيه یعنی دای اله بدعت نه یو د دینه د د بدعت تایید هم نه کیږي نحبه کې مونږ ویلی وکړو او کوم مکفری حد کفر تر رسیدلی یو بدعت حد فسق کی او بل بدعت حد کفر کی نو روایت د مردود دی یقینا متفقن علی ترکه یعنی لا یصح حدیثو صلاحیت نه لري حدیث د د اعتبار او د احتجاج ابي تلفظ ها متفق علی ترکی کې باب ها متهم بالکذب صلاحیت نه لري بس دویمه عراقی په نسبت باندې د زهبي او دریمه د سخاوي حکم لا يصح بس صلاحیت نه لري نه د صحیح احتجاج په دی باندې استدلال متهمون بالوضع پشان د مخکلا يصح خلاص غوا د روایت صحیح نه دی